دی د حضرت انس نه قال حضرت انس وی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته هجرت وکړو جماعت جوړ شو مسله دا وه چې دا خلک به مونږه څنګه را جمع کوو جمیله دا خلک به مونږه جمیله څنګه را جمع کوو مشوره کېده چا وی اور به بل کو دا به نښه د دې وي چې د جمع وخت دی راځې رسول الله وی نه دا خو د مجوسو طریقه ده چې هغوی د عبادت په شکل اور بلی چا وی بوق به کو دا ښکر نه وهي د بیګل بو غونچې کوي دا بیګل به وهو خکر کې به پوکې وهو رسول الله وی دا خو د یهودو طریقه ده بیا زمونږ او د دوی فرق څه راغی چا وی ناقوس به وهو ټلی به وهو ټلی پیغمبر اسلام دام خوښه نه کړه چې دا خو د عیسیانو طریقه ده دا د عیسیانو ده دا خبر هم داسې پاتې شوه چې شپه رالله شپې چې دی یو صحابي دی عبدالله ابن زید عبدالله ابن زید رضی الله تعالی عنه هغه اوس خوب ویني چې یو سړی دی او دغه ټلی وسره ده بازار کې خرڅوي وایي ما دې تپوس وکړه چې وروره په دې څه کې هغه راته وویې زه خرڅوم ما ورته ووی په ما یې خرڅه که که نه هغه ماته وایي ته به پې څه کې ما ورته ووی موږ به پې ټلی وهو منزله به پې خلک را دغه کوو را جمع کوو وی د دې نه درته یو بهترینه طریقه نه ښیم وی څنګه نو وی داسې پاسېد په یو پوله ودرېد او دا زمونږ اذان نه دی دا اذان کلمې وویله وي چې کله ستاسو د مانځه ټیم راشي دا ټکي وایې چې سهار له شو عبدالله ابن زید پیغمبر اسلم ته راغی دا خوب یې ورته بیان که غالبا وهم دلته راغلی وه پیغمبر اسلم دغه ته وایي عبدالله ابن زید ته چې لاړ شه هلته ودرېږه او بلال ته دا ټکي وایه ځکه د بلال اواز اوچت دی دی به اذان کوي ته ورته دا ټکي وایه هغه ځان یې چې وکړه چې ګورو دی کې دغه راغی عمر صاحب وی صاحب ما هم دا خوب لیدلی دی بل هم دا خوب لیدلی دی پیغمبر اسلام ورته بلکل دا خوب رښتیا دی بیا د الله حکم ماوې راغی دا ځان مکرر شو هغې باره کې حضرت انس وی چې ذکر النار دې صحابه ذکر وکړو د اورو که نه مانځه له به خلک څنګه را جمع کوو بعضې ملګرو مشوره وکړه چې اور به بلو دا به نښه د دې وي چې د مانځه وخت دی ذکرو الناره دې صحابو ذکر وکړو د اور نو اسلم دا رایه هم خوښه نه شوه والناقوس او ذکر یې وکړه د ناقوس ناقوس دا به اوږد لرګی و اوږد یو به لنډې لرګی و لنډ دا لنډ لرګی به یې راواغشت او دا اوږد لرګی به یې پرې واو ټنګه ټنګه ټنګه ټنګه به یې کو لکه نن چې دا ټلی وهي دا د ذکر وکړه چې دا به وهو رسول الله دام رد کو چې دام ښه شی نه دی دا د عیسیانو دی دلته لږ اختصار دی ښه مکمل حدیث داسې دی والبوقه او بیګل چې سه بیګل به و د اخکر نه دی د اخکر کې به پوکې وهو هغه به بو غوندې کوي نو سم وي دا د یهودو کار دی نو فذکروا اليهود دی راز ذکر وکړه د یهودو چې بوق کې خو مشابهت د یهودو سره دی او په ټلی کې چې دی نو مشابهت د چا سره دی د نصاراو سره دی هغوی د عبادت وخت کې ګیرجه کټلی وي دا خبر هم داسې پاتې شو بیا بلال حضرت عبدالله ابن زید خوب ولیده نو فامر بلال امر وکړی شو بلال ته چې هلکه اذان کوه او اقامت کوه فامر بلال امر وکړی شو بلال ته ان یشفع الاذان چې دې دې تاک وی اذان الله اکبر الله اکبر دا یو الله اکبر الله اکبر دا دوا تاق الله اکبر الله اکبر دا یو الله اکبر الله اکبر دا په یو سا خلق وی دا تاق شو مطلب دا دی چې اذان کې سر کې به سلور پیرې دغه وی اشهد ان لا اله الا الله یو اشهد ان لا اله الا الله دو ان یشفع الاذان چې دې د تاقوی اذان او وان یوتر الاقامه و یوتر الاقامه او دغه دی وکړي ایتار دی وکړي د اقامت اقامت ته یو یو ځل وی الله اکبر الله اکبر دا یو ځل اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح دا دا دا یو مسله ده مخکې تیره شوې وه چې اقامت به ډبل وایې که تاق تاق دغه دغه به یې کوې ایتار به کوې نو دا مخکې دا تیره شوې وه چې تاق به یې وایې که ډبل به هغه به یې وایې دا یو یو ځل به یې وایې خو دلته د حدیث کې دا راغلي ډبل دی وی اذان شفع دی ته چې دوه سینې الله اکبر الله اکبر دا یو شو کنه الله اکبر الله اکبر یو شو او بیا الله اکبر الله اکبر دغه شو اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله دا دغه دی تاک پوه نه شو دا دغه جفت من حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاغمش عن ابي الزخاء عن مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها حضرت عائشه وی په مانزه کې یو طریقه دا د داسې لاسونه مګره دا مکروه دي دا د یهودو کار دی چی یهود چی دی په مانځه کی داسی کار کوی دا د جهنمیانو د استراحت دا دی چی دا جهنمیان په دا اور څځیدو کی ښه ستړی شی نو دی به داسی کوی نو تاسو مانځه کی لاسونه په تش باندی دا مږدی. عن عائشة رضی الله تعالی عنها کانت و دا حضرت عائشة تکره هغې به بد ګڼله ان یجعل یده چې وګرځوي یو سړی خپل لاس فی خاصرته په خپل تشي کې په مانځه ولاړ دی او لاسونه په تشو باندې ایښي دي وتقولو او حضرت عشی به د دې وجه وي چې هلکه په مانځه کې لاسونه په تشو کې ښودل مکروه دي ولې ان الیهوده یقینا یهود چې دي تفعله هغه دا کار کوي دې کې مشابهت د چا سره راځي د یهودو سره بخاری استاذ وی تابعه متابعت کړی دی د سفیان شعبتو شعبه عن الامش د امشنه په دې غټ سند کې د دغه نه د آمش نه سفیان روایت کوي وایي څنګه چې ته سفیان روایت کوي نو داسې ته شعبه هم کوي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه دا روایت دی د عبدالله ابن عمر نه دی کوم ذکر د بن اسرائیلو دی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه روایت د پیغمبر علیه السلام نه کوي او پکې فضیلت د دې امت هم دی قال رسول پاک وی انما اجلکم بېشکه عمر ستاسو انما اجلکم بېشکه عمر ستاسو چې دی فی اجل من په مقابله د عمر د هغه چا کې خلا چې هغه تیر شوي دي من الامم د مخکینی امتونو نه د مخکینی امتونو عمرونه او ستاسو عمرونه د مخکینی امتونو د عمرونو په مقابله کې بې اندازې کمو انما اجلکم بېشکه موده ستاسو فی اجل من په مقابله د مودې او د عمر د هغه چا کې خلا چې هغه تیر شوي دي من الامم د دې نورو امتونو نه نو هغه دومره کم دي چې لکه ما بین صلات العصر لکه په منځ د مانځه د مازدیګر الی مغرب الشمس تر پریوتو د نورو پورې ستاسو د مخکینی امتونو په مقابله کې عمر دومره کم دی لکه د مازیګر موس چې وکې نو تر د ماښامه پورې څونه وخي د مازیګر د مانځه او د ماخ د نور د پریوتو په منځ کې دغه ټیم چې دی اوس ګورئ د سبۍ نه چې نور روخیږي تر د ماسپخینه پورې دا لوی ټیم دی د ماسپخین موس چې وکې نو تر د مازیګره پورې دا ډیر ټیم دی خو چې د مازیګر مونځ وکې نو تر د ماښامه پورې دا کم ټیم دی نو د یهودو دنه عمر دی لکه د سهار نه تر دغه پورې ماسپخینه پورې د عیسیانو دومره دی لکه د ماسپښین نه تر د مازیګره پورې او ستاسو دومره دی لکه د مازیګر نه تر ماښامه پورې نو وایي و انما مثلکم او یقینا مثال ستاسو چې ډیر کم عمر دی ستاسو ومثل اليهود والنصارى او مثال د یهود او د نصارو چې د هغوی عمرونه هم زیات دي او په عبادت کې ډیر وخت تیر کړی دی د دې داسې مثال دی که رجلن لکه یو سړی استعمل عمالا چې هغه د ځان دپاره ونیسي مزدوران دالته بازار ته راشي او ځان له مزدوران ونیسي فقال هغه ځان له چې مزدوران نیسي نو د هغې دا طریقه ده فقال نو دا سړی ووایي چې من یعمل لي څوک دی چې مزدوري وکړي زما دپاره الی نصف النهار تر د نصف النهار پورې علا قیرات قیرات په یو یو قیرات قیرات تقریبا سلورانیز مزدورانو ته وایي کم سړی دی چې مال کار وکړي د سهار نه تر د غرمې پورې په یو یو قیرات یو یو قیرات مزدوري به زه ورکم فعملت الیهودو نو عمل وکړه یهودو الی نصف النهار د یهودو عمرونه ډیر او ډیر وخت عبادت کړو علا قیرات ان قیرات ان په یو یو قیرات د غرمې نه پس ثم قال بیا هم دغه سړي ووې من یعمل لی من نصف النهار څوک دی چې عمل وکړي زما دپاره د غرمې نه الی صلات العصر تر د مانځه د مازدیګره پورې دا ټیم زیاتی علا قیرات قیرات په یو یو قیرات فعملت النصارا نو عمل وکړه نصاراو من نصف النهار د نصف النهار نه الى صلاة العصر تر د مانځه د مازدیګره پورې علا قیرات قیرات په یو یو قیرات ثم قال بیا دی سړی ووی د مازیګر مانځه نه پس من یعمل لی من صلات العصر څوک دی چې عمل وکړي زما دپاره د مانځه د مازدیګر نه الی مغرب شمس تر د نور پریوتو پورې علا قیراتین قیراتین ګوره ټیم کم دی مزدوری زیاته ده خو ستاسو حشوی دی کې اشاره شوه اثبات د مذهب د احنافو ته اثبات د مذهب د احنافو ته د مازیګر نه تر د ماښامه پورې به ټیم علی وي چې تاسو مازیګر کله روا کوئ په مثل ثاني کې چې مثل ثاني شي نو تاسو یې مازیګر شو نو دلته ټیم بیا کمی او کنه د دې نورو په شان تاسو په مثل اول باندې مازیګر کوي نو ریاضه د مثل اول نه بیا تر د ماښامه پورې بیا دا ټیم زیات راځي د کم نه د ماسپښین نه تر د مثل اوله پورې نو دین هم دا معلومیږي چې مازیګر کله کیږي په مثل ثانی عجیبه کار دی ټیم کم چې د مازیګر نه تر ماښامه پورې او مزدوري ډول دوه دوه قیراته دوه دوه څلورانیزه قال رسول الله وی الا خبر شئ انتم الذین فانتم الذین دا تاسو مچې داغه خلک یې یعملون چې دوی عمل کوي من صلات العصر د مانځه د مازدیګر نه الی مغرب شمس تر د ماښام د نور پریوتو پورې علا قیراتین قیراتین په دوه دوه قیراته علا لکم الاجر مرتین خبردار ستاسو د پر اجر دی دوه پیرې ډبل د دغه خوارانو عمر هم ډېر و اعمال یې ډېر کول ثوابونه کم ستاسو عمر هم کم دی اعمال هم کم دی ثوابونه زیات فغضب الیهودو ناراضه شو یهودو والنصارا او نصارا هغوی ناراضه شو څنګه فقالو دوی ووی چې ربه عمل هم ډیر دی او مزدوری هم کمه ده نحنو اکثر عملا منګه زیات یو په عمل کې واقل عطاء او کم یو په مزدوری کې عمل هم زیات دی او مزدوری هم کمه ده نو قال الله الله ورته ووی چې ولې څه ظلم مې د سره کړی اوسه تاسو ته ما څه ویلي چې د سهار نه تر غرمې پورې مزدوري وکړئ او څه به درکوم یو یو قیرات نو ولې ما د سره کم یې کړی دی وهل ظلمتکم آیا ما تاسو سره ظلم کړی دی من حقکم د حق ستاسو نه شیئا داسې شي قالو نو هغوی وی لا نه قال نو الله وی فانه فضلی نو دا زما فضل دی نو اوتیه من شئتو چې زه ورکوم هغه چا ته چې زما خوښه وشي تاسو مزدوران بوځئ ستاسو وطن کې مثلا د مزدور زر روپۍ ورځ ده او چې واپس راځي تاسو هغه یو مزدور له دوه زره ورکې نو اوس د نورو مزدورانو له دا حق شته دی چې هغه اعتراض وکړي نه هلکه خو ستاسو مزدوري څه وه زر روپۍ ورځ وه مې تاسو له درکړه ظلم خو مې له سره نه ده کړی او په دا یو باندې زه مهربانه شوم د له مې ډبل ورکړ دقسې امتونو کې الله تعالی د دې امت سره چې هغه په ټولو امتونو کې بهترین امت دی دا د خیر معامله ورسره کوي یقولو هغوی وی غوسه شوی حضرت عمر صاحب یو صحابي لیږلی دی یو علاقې ته او ډېر لوی صحابي دی سموره ابن جندب سموره ابن جندب دا ډېر لوی صحابي دی هغه د دغه علاقې د عیسایانو نه دا جزیه راغشته دا سالانه ټیکس نی هغوی ولا په جزیه کې شراب ورکړه شراب او بیا دا شراب ده راواغشتل او خرڅ یې کړه چې خرڅ یې کړه هغې نه پیسې جوړې کړې بیا راغې حضرت عمر ته ورته وایي حضرت دقسې د هغه عیسیانو نه مې شراب واغشتل او خرڅ مې کړه پیسې مې کړې نو حضرت عمر سخت غوسه شو نو داسې الفاظ یې ورته وویل چې سخت یقولو عمر سیم بوی قاتل الله فلانا الله دی مړکی دا پلانی سخ غصه دی سموره صاحب خی قاتل الله فلانا الله دی قتل کی الله دی مړکی دا پلانی دا سکی سی اکڑا علم یعلم ایادتا معلومه نده لکه د حرامو د حلالېدو دپاره څه حیلې د ځانه جوړوئ علم یعلم آیا دته معلومه نه وه ان النبی صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله پیغمبر قال هغه ووي لعن الله اليهود الله دې لعنت وکړي په یهودو باندې حرمت علیهم الشحوم حرامې کړی شوې وي په هغوی باندې واز دی په هغوی باندې واز دی خوړل حرامې شوې وي لکه په موږ چې شراب حرام دي نو دوی څه چلو که فجملوها لاندې وسره لیکي عذابوها فجملوها نو دی یهودو هغه واز دی ویلې کړې ډلې ته جوړ کړ ډل او فباعوها او هغه خرڅې کړې ګورې د حرامو دپاره حیله جوړه کړه هغه واز دی راواغشتې ویلې کړې ډلې ته جوړ کړو او هغه ډلې بیا خرڅ کړه لکه څنګه چې حضرت سموره شراب راواغشتل وی موږ خو سسکونه د عیسیانو نه شراب راواغشتل او بیا هغه خرڅ کړه نو داسې دم ورته چل جوړ کړه فجملوها هغوی ویلې کړې هغه فباعوها او بیا یې خرڅې کړې تابعه متابعت کړی دی د عبدالله ابن عباس په دې حدیث کې چا جابر جابر هم دقسې د عمر نه روایت کوي و ابو هریره او ابو هریره عن النبي صلی الله علیه وسلم رضی الله تعالی عنهما وی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم د خپل امت نه مطالبه وکړه چې د دعوت ډیر خیال کوي چې کله خو یو مسله وورې دا مسله راخله خلکو ته رسوي یو حدیث هم وورید دا یاد کې خلکو ته رسوي یو آیات نه دی یو آیات باندې دی ځان پوی کو دا راوالی جیب کې مساته دا دی خلکو ته رسوي لکه څنګه چې صحابه او د خلکو ته دا دین بیان کو بیان کو په دنیا باندې خور شو ما یو آیات یو مسله یو حدیث دا دی یاد کو دا خلکو ته رسوي دا به نه وایې چې یاره د دین د بیانولو لپاره علم ضرور دی اول ځان عالم کا بیا خلکو ته دین بیانوه ټیک دا مسله صحیح ده ځان عالم کا خو چې ته په یو آیات پوه شوې خو عالم شوې په هغه یو آیات یو مسله باندې پوه شو خو په دغه مسله عالم شوې که نه یو حدیث باندې پوه شو خو په دې دغه شوې عالم شوې نو دا دی چې دا بل ته رسول دا ډېر ضرور دي ان النبي صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر قال هغه ووی بلغو انی ورسوی زمانه د خلکو ته دا مسائل بلغو ورسوی دا دین عنی د زمانه زما د طرف نه چې زمانه وورئ د خلکو ته ورسوئ ولو آیتا اگر که یو آیات یا یو آیات نن دی یو آیات ترجمه وکړه په یو آیات پوه شوې دا یو آیات هم د خلکو ته ورسوې امید ګوره دا آیات ټکی ولی وی چې که یو آیاتی هم خلکو ته ورسوي داسې نه وي که یو حدیثي یو چې دی د فقه مسله یي دا ورسوي وایي د هغې وجه دا ده چې ځینې خلک وایي د قرآن مجید رسول ضرور نه دي ځکه الله تعالی د قرآن مجید د حفاظت ذمواري په خپله اغشتې ده که مونږ د خلکو ته بیان کو که بیان نکو قرآن به باقی خو د حدیثو د حفاظت او د احکامو د حفاظت ذمواري الله نه ده غشتې نو تاسو به دا وایې حدیثونه به بیانو احکام به بیانو چې ضایع نشي خو د قرآن بیانولو ته خو ضرورت شته نه نو پیغمبر اسلام وایي چې نه که د قرآن آیات یې ومې بیانوې خلکو ته ولو آیتا اگر که یو آیات یو مسله دقسې یو حدیثي د دې بني اسرائیلو دا واقع بنګه بیانو کنه لانی وخت کې بني اسرائیلو دغسې پیغمبران مړه کړه لانی وخت کې بني اسرائیلو دا بد عملي وکړه لانی وخت کې بني اسرائیلو د پیغمبر داسې خلاف وکړو نو وی وحدثو او تاسو بیانوي واقع عن بني اسرائیل د بني اسرائیلو نه ولا حرج او په دې کې څه تنګوالی او ګناه نشته خو چې حدیث بیانوي که نه قال رسول الله نو ګورې دا یو وایې چې هلې ګورې بیانوي چې درته پته ولګي چې دا حدیث دی هسې نه د ځانه مه بیانوي ومن کذب علی چا چې دروغ ووي په ما متعمدا قصدا نو فلیتبوا هغه د ځان هغه د تیار کی د خپل ځان د پاره مقعده ځای د کېناستو من النار د اور چا چې په ما دروغ ووی او قصدا یې دروغ ووی دی پوهېږي چې دا حدیث نه دی او دی وایي قال رسول الله پیغمبر اسلم داسې ویلی دی هلکه ستا ځای جهنم دی نو چې جهنم د ځای شو هلته د جهنم کې د کېناستو ځای ځان له تیاروه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر قال هغه وفرمیل دا دغه نه دي دا ستاسو دا ګیرې چې دا تکې سپینې ګیرې دي هلکه دا لږ رنګ کوئ خاص کار په رنګونو کې بهترین رنګ دا نکریزه نه ده دا دغه دا نور شینه مینه که استعمالوی هم جایز دي خو دا ویښته خرابوي کومه اصلي نکریزه چې ده که نه اصلي نکریزه دا دغه کوي داسې سر هم دی دا تک سپین سر یو پړقېږي نو تاسو به سبا جهاد کوئ مخې ته به چې د کافرو ورشه به دنه یریږي نه چې دا بوډا دی نو دا ګیرې ورته لږې دغه کوئ رنګ کوې او که زیړ رنګ ورکوي هم یجوزو او که د نکریزې رنګ ورکوي هم یجوزو صرف او صرف د تور رنګ نه ځان ساتي دا لا یجوزو دا صحیح نه دی او د تور رنګ نه بغیر څنګه رنګ چې هغه ورکوي نو په مسلم وی چې ان اليهود یقینا یهود والنصارى او عیسیان لا یس بغونه د بې زور وایې یا لا یسبغونه د بې پیښ وایې دوی ویښته نه رنګ کوي دوی همقسې تک سپین ویښتي هغه یې رنګ کوي نه نو تاسو داسې چل وکړئ چې رنګ کوئ یو خو به ښکلې ښکارې او بل دا دی چې د یهودو او د عیسیانو مخالفت به راشي فخالفوهم تاسو د دوی خلاف کوئ دا دغه که سور رنګ شي زیړ رنګ شي بل قسم رنګ شي ما به یو تور نه ځان ساتی نور چې کم رنګونه ټول ورکوي حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا جرير عن الحسن قال حدثنا جند بن عبد الله في هذا خ دغه وی حسن بصری رحمه الله چې حدثنا جندب ابن عبد الله مونږ ته حدیث بیان که حضرت جندب ابن عبد الله او دا حدیث چې موږ ته بیانو نو چرته بیانو فی هذا المسجد په دې جماعت کې حسن صاحب د بصری و کنه بصری وته وای حسن بصری دا د بصری و نو په بصره کې چې کوم لوی جماعت دی هغه جومات ته ګوته نیسي چې په دې جومات کې موږ ته جندب ابن عبدالله ما ته حدیث بیان کړی دی فی هذا المسجد په دې جماعت کې وما نسینا او هغه حدیث مونږ نه دی هیر کړی منذ حدثنا د هغې وخت نه چې هغه مونږ ته حدیث بیان که چې کله یې راته بیان وکړ حسن صاحب وایي بیا مونږ هغه هیر کړی نه دی وما نخشا او نه موږ یریږو نه څه دا خطره شته دی چې جندب به دروغ ویلي وي دا حدیث به داسې نی وما نخشا او نه موږ یریږو او خطره کو ان یکون کذبا ان یکون جندب کذبا چې جندب صاحب به دروغ ویلي علی النبی صلی الله علیه وسلم په پیغمبر علیه السلام قال جندب وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دی هغه فرمایل دا خودکشي نه ده ګناه کبیره ده سخته ګناه ده بې اندازې وی کان فی من کان قبلکم او په هغه امتونو کې چې هغه ستاسو نه مخکې نو زمونږ او ستاسو نه مخکې څوک و بني اسرائیلو که نه نو او په هغه امتونو کې چې ستاسو نه مخکې و په دغه امتونو کې و رجلون یو سړی و به جرحون په هغه باندې زخم و چې زخم و هغه خوږېده فجزعه نو هغه بې صبري وکړه هغه د زخم درد ته ځان ټینګ نه کړ فجزعه نو هغه بې صبري وکړه دا رګ په ټول بدن کې چلیدلی دی او دا د ټول بدن د وینې غټ پیپ دی دا چې تاسو پرې کې او دا ځای بند نه کې که نه دا وینه سړي نه ځي نو ځي ځي بدن خالی شي چې بدن خالی شي بس مړ شي چې پرې کو فما رق فما رق الدم نو او ندرېدله وینه فما رق الدم نو او ندرېدله وینه حتی ماته تر دې پورې چې هغه مړ شو چې مړ شو نو قال الله عز وجل الله ووې چې بادرني تیزی وکړه دې سړي بادرنی تیزی وکړه زمانه عبدی بنده زما بنفسه په نفس دده ما خو ویلیو که د خودکشي ونه کړه نو دونه عمر وی دا وسره لیکلی و که د خودکشي ونه کړه نو شپېته کاله عمر به مثلا هغه د د شپېتو کالو نه مخکې مخکې خودکشي وکړه ما ولا ټیم یو مقرر کړو بادرنی جلتی وکړه زمانه عبدی بنده زما بنفسه په نفس ده نو چې جلتی وکړه نو باس فحرمت علیه الجنه نو ما حرام که په هغه باندې جنت جنت مې پې حرام که اوس به دوزخ لځي جنت له به دلته علما یو مسله کوي چې هلکه خودکشي خو ګناه کبیره ده او په ګناه کبیره سره سړی د ایمان نه نوځي په ګناه کبیره سره سړی د ایمان نه نوځي او چې چا کې ایماني هغه د پاره همیشه جهنم نی جهنم نه غروزی نو دا دلته ولې په ده باندې حرام شو دغه جنت نو لیکي وایي دې بدبخته د خودکشۍ ته حلال ویلي وو خلکو ته وی هلکه مه کوه ده وی نه سله مه کوه خپل ځان او خپل واک خپل اختیار په دې کې زما چا سره څه کار دی نو هغه دغه د خودکشۍ ته د حلاله ویله نو چې حلاله یې ورته ویله حرام ته حلال ویل دا کفري نو ما حرام که په ده باندې څه جن جنت باب حدیث ابرسا و اقرعا و آما دا بل سرنامه ده دام یو درې کسانو بنی اسرائیلو کې یو باندې برګی بیماری وه ابرس وته وی یو ګنجی و هغې ته اقرا وایي او یو اعما او ړوند و هغې ته اعما وایي دا یو حدیث دی دی کې دا درې واړه راغلي دي نو سرنامک دی حدیث و ابرسه حدیث د هغه برګي هغه حدیث چې هغې کې دا د برګي بیمارۍ والا ذکر شوی دی و اقرع او د دغه د ګنجي و اعما او د ړوند عبد الرحمن بن ابي عمرو عن ابا هريره حدثه ها انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره بوي چې ما د رسول الله نه اوریدلی دي دوستانو چې الله هم کاروبار روان کی او فقر او غریبی وي او مالدار شی ډیر احتیاط کوي ګوره یې څه نه چېرته د الله تعالی امتحان نی غرور مه کوې تکبر مه کوې نخرې مه کوې چاته سپک مه ګورې غریبانانو سره تعاون کوې غریب د نه سوال وکړي بې رټه یې مه هسې نه ګوره دا امتحانات دي یقولو رسول الله به وي ان ثلاثتا یقینا درې کسانو فی بنی اسرائیل په بنی اسرائیلو کې درې کسانو په بنی اسرائیلو کې هغه څنګه و ابرسه یو برګی و چې دا برګی بیماری وه پې و اقرع او بل ګنجی و بس بل کار نو لاسونه او سر بس هر وخت به لاسونه سر کې اچولي او ګرول به و اعما او بل ړوندو اوس الله تعالی د دوی امتحان کوي بدا الله عز وجل شروع وکړه الله ان یبتلیهم چې الله امتحان وکړي د دوی بدا الله شروع وکړه الله په دوی اراده وکړه الله په دوی ان یبتلیهم چې الله امتحان وکړي د دوی اوس دنیا ته یې ښیي فبعث الیهم الله راولیږه د درې واړو ته ملکن یو ملیکه د انسان په شکل یې ورته یو ملیکه راولېږله فاتل ابرسه دا ملیکه راله دې برګي ته فقال نو دې ملیکې ورته وویل چې یماما په شیینو کې د کم شی خوښ دی ایو شیئن کم یو شی احبو الیک هغه ډېر خوښ دی تا ته ماما په شیینو کې د کم شی ډیر خوښ دی نو قال هغه ورته وایي څه مې خوښ دی لون حسن رنګ ښایسته چې الله مې د ابرګي بیماري لرې کړي رنګ ښایسته وجلد حسن او سرمن ښایسته چې دا سرمن مې ښایسته یو رنګ به ښایسته یي ولې قد قذرني قد قذرني الناس وایي کرکه کوي زمانه خلک برګې یمه نه څوک لاس راکوي او نه څوک راسره کیني قال رسول الله وایي فمسحه نو دې ملایکې لاس راښکه په هغه فمسحه نو دی ملائکه لاس راخ که پاغه فذهب نو د دنه دا برس بیماری لاړه دا برګی بیماری ته لاړه فاعطی لونا حسنا ورکړی شو هغه ته رنګ خیسته و جلدا حسنا سرمن خیسته نو بیا ورته وایي کم مال دې خوښ دی په مالونو کې د کم مال خوښ دی فقال دی ملائکی وته وی و ای المال او کم یو د مال احب دا ډیر محبوب دی الیک تا تا نو فقال الابلو وی اوخان می ډیر خوښ دی اوخان چې اوخان می وی او قال یا دسی وی چې البقرو شک دی دراوی چې دا غواګانی ویلی دی او که اوخانی ویلی دی هو شکن دا راوی نه دی دا راوی چې دی دا شک کوونکی دی دا دغه نه دی اسحاق ابن عبدالله دا د ابو هریره د شاګرد شاګرد دی د د شک دی نو هو شک دی راوی شک کړی دی فی ذالک په دی کې چې آیا دا ان الابرس او الاقرع چې ابرس یا گنجی قال احدهم الابل یو پکې وخان ویلی دی خیر دلته خو شک دی خو نورو کتابونو کې دا شک نشته دا خبره کړې هم د چې غوښتې دي نوخانې غوښتې دي چې زما دغه خوښ دی دا دغه وی دا ابرس اوخان وقال الاخر او بل پکې البقر غواګانې ویلی دي وی ښه فاوتیا ناقتا نو ورکړی شو هغه ته یوه اوښه عشرا او د لسو میاشتو بلار به دې برګي ته دې ملایکې د لسو میاشتو بلار بوخه ورکړه او بیا ورته دعا کوي فقال دې ملایکې ورته ووي یبارک لکه برکت دې واچول شي ستا دپاره فیها په دې اوښه کې هغه د ملایکې دعا وه خو چې یو څو کاله شو نو داسې شوه چې د اوښانو رمه شوه رمه نو قاله رسول پاک وی واتل اقرع دا ملیکه بیا راله ګنجي ته فقال ایو شیء احب الیک دا ملیکه ورته وایي کم یو شی دی چې هغه ډېر خوښي تا ته قاله د اقرع وی چې شعر حسن ویخته خیسته چې د سر ویخته می خیسته یو دا گنجیتوب می ختم شي و یذهب هذا او لاړه شي دا بیماری انی زمانه ولی قد قذر قد قذرنی الناس وی کرکه کوي زمانه خلک ما ته وی ګنجی دی ستا بیماری به موږ له راشي څوک را سره کینی نه قال رسول الله وی فمسحه نو دی ملایکې په هغه لاس راخ که فذهبه نو هغه هغه بیماری لاړله و اوتیا شعرا حسنا هغه ته ورکړی شو ویښته ښایسته قال دې ملایکې ورته ووې په مالونو کې دې کم مال خوښ دی قال فای المال احم الیک نو کم یو مال ډیر محبوب دی تا ته هلکه په مالونو کې دې کم مال خوښ دی نو قال هغه ووې البقرو غواګانې دا مې خوښې دي فاعطاه بقرتا نو دې ملایکې ورکړه دله یو غوا حاملا بلار به وقال ورته ویې چې یبارک لک فیها برکت دې واچولی شي ستا دپاره په دې کې دوه شو واته العامه دا ملایکه راله لړون ته فقال ورته وی چې افیجي صاحب ایو شیء احب الیک کم یو سیز ډیر خوښ دی تا ته چې الله دله درکړي قاله دې دغه ورته ووې ړوند چې یرد الله الی بصري چې واپس کی الله ماته راکی الله ماته بصري سترګې زما دا مې خوښ دي فابصر به الناس چې زه وینم په دې باندې خلک قال رسول پاک وی فمسحه دې ملایکې په هغه باندې لاس راخ که فرد الله الیه الله واپس که ده ته بصره سترګې ده ده قال ورته وی افی دغه دی چې صاحبه کم مال دی خوښ دی فای المال نو کم یو د مال احب الیکا ډېر خوښ دی تا ته نو قال هغه وی الغنم ګړې غنم ګړو تم وی اوزو تم وی دا ګړې مې ډېرې خوښې دي فاعطاه شاتا نو ورکه هغه له یوه ګړه والدا چې هغه بچی راوړونکې وه بلار به وه فانتج هذانې نو بچی وشو د دغه دوو کسانو هغه د ابرسو د اوښانو او د هغې اقرع د ګنجي د غواګانو بچي وشو وولد هذا او بچي وشو د دې رستني دا رستنی څوک ړوند د ده د ګډې بچي وشو دې غواګانو ته اوښانو ته انتجه ټکې استعمالوي د هغې دوو د اوښانو او د غواګانو بچي وشو او د دې ماما د ګډو بچي وشو فکان لهذا نو شو د دې د دې کس دپاره چې هغه کم دغه و برس بیماری وه پې وادن یوه دره من الابل د اوښانو غونډ یو خوړ او دره هغه د اوښانو ډکه شوه ولهذا او د دې بل ماما چا ګنجې و وادن یو خور من بقرین د غواګانو دا یو خور د د غواګانو شو چې سره دی به پکې ولهذا او د دې بل ماما دپاره چې دا کم ړوندو وادن یو خور من غنمین د وزو خیر الله پاک بیمارو نه روغ کړه کاروبار روان شو ماوی کاروبار د سړی روانی ګوره د امتحان دی ثم انه بیا دغه ملائکه اتل ابرسه رال لا غبرګی ته فی صورته پاغه صورت داغه کې وهیئته او پاغه شکل داغه کې چې هغه مخکې او دا ملائکه په کم شکل کې راغلی وه هم پاغه شکل کې ورته راله فقال نو دې ملائکې ورته ووې دا به داسې نه وایې فقال رجل ښه دا فقال بیل کې فقال نو دی ملیکی وته وی چې رجل یعنی انا رجل زه یو سړی یم مسکین غریب یم تقطعت کټ شوي دي تقطعت ختمی شوي دي کټ شوي دي بیل حباله په ما باندې اسباب فی سفری په سفر زما کې په سفر رواني مسافر بنیادم یم خو د سفر چې کوم اسباب دي هغه ټول کټ شوي دي د سفر اسباب یو دا دي سورلي وي خوراکي سکاکي نو کټ شوي دي په ما باندې الحبالو اسباب فی سفری په سفر زما کې فلا بلاغ لی اليوم نو نشته دی رسیدل زما خپل مقصد ته نن ورځ الا بالله مگر په امداد د الله او ثم بکا بیا پتا چې ته به راسره امداد کې اسألک بالذي اعطاک اللون الحسن زه سوال کوم ستانه په نامه د هغه الله چې هغه درکړی دی تا ته دا ښایسته رنګ والجلد الحسن او دا سرمن ښایسته والمال او الله دله مال درکړی دی د دغه الله په نامه باندې زه غواړم تانه دې ټکي ته ګورې اسألک شته که نشته زه سوال کوم ستانه په نامه د دغه الله هلکه د څه سوال دنه کوم بعیرا دا د اسألو سره ولګوې د اوښ سوال دنه کوم چې اوښ راله اتبلغ به اتبلغو چې زه ځان ورسوم علیه په دغې اوښ باندې فی سفري په خپل سفر کې فقال نو هغه ورته وایي مړه نو یو خو نه یې که نه غریبانان خو یو نه یې نو یو هم راځي او بل هم راځي نو زه به چا چاله اوښ ورکوم فقال له نو دې سړي ووي دې ملایکې ته چې ان الحقوق کثیره یقینا حقونه خو ډیر دي په ما نورم ډیر حقونه دي نو زه به چا چاله ورکوم فقال له دې ملایکې ورته ووي چې یلکه که انی اعرفک چې یقینا زه پیژنم تا که انی اعرفک یقینا زه پیژنم تا الم تکن ابرسا ولی ته مخکې برګ نه وې یقذرک الناس او کرکه به کوله ستانه خلکو او فقیرا ته محتاج نه وې فاعطاک الله فاعطاک الله تعالی او الله دا مال دله درکو فقال هغه ورته وایي نه زه خانداني خانداني مالدار یم پخوانه مالدار یم زه غریب نیم فقال نو ده ورته وویل لقد ورستو یقینا ما دا مال په میراث کې اغشتی دی کابرن د غټو نه عن کابرن د غټو نه زما نیکونه هم غټ خلک وو زما پلار هم غټ خلک وو پلار نه مې چې میراث اغشتی دی هغه هم ډېر غټ او چې نیکه نه یې میراث اغشتی شوی دی هغه هم غټ د غټو غټو نه فقال ملیکی ورته ووی ان کنت کاذبه که چېرې ته دروغجن نو فصیرک الله الله دې واپس که الی ما کنته هغې ته چې ته وې بس ملایکې ته لاړله او په دوه درې ورځې کې په اوښانو باندې بیماري رالله چور لاړل ختم شو امړ شو او چې مړ شو واپسې هغه بیماري پې بیا ولګېده بیا هغسې برګې شو واتل اقرع دا ملیکه بیا رالله ګنجي ته فی صورته په هغه خپل زوړ صورت کې وهیئته په خپل شکل کې اسنګ چې د دعا په وخت کې ورته راغلی وه داسې ورته بیا رالله فقال له نو دی ملکی اووی دی گنجی تا مثل ما قال پشان داغی چې هغه ویلی هازا دی بل ته چې هغه ابرس ته ویلو ورد علیه او هغه جواب ورکړ ده ته مثل ما رد علیه پشان داغی چې هغه رد کړو چې رد کړو په ده باندې هازا ده ملکی ته هماغسې سوال وکړو لکه د ابرس نه چې کړو ګنجي ول هماغه جواب ورکو چې کم ول هغه برس ورکړی و چې څه حقونه خو کم نه دي کم کم به پوره کوو فقال دی ملائکی وتوی ان كنت کاذبا کشریت دروغجن فسيرك الله الى ما نو الله دی واپس که هغه حالت ته كنت چې ته مخکې وي همدا ملائکه تېره لاړله په غواګانو او پسخو باندې بیماری راله هغه هم په یو هفته کې دننه دننه ختم شو او الله پاک هغه بیماری د ګنجیتو بیماری پې بیا راوسته بیا هغسې ګنجی و و اتی الاعما بیا راغې ړوند ته دا ملایکه بیا ړانده ته راله فی صورته په هغه خپل صورت کې فقال دی ملائکی وته وی چې رجل مسکین زیم یو سړی غریب وابن سبیل او زه مسافر یم وتقطعت بی الحبال او کټ شوی دی په ما باندې اسباب فی سفری په سفر زما کې د سفر یو اسباب هم را سره نشته فلا بلاغ اليوم نو نشته دی زما رسېدل نن ورځ خپل مقصد ته الا بالله مګر په امداد د الله او ثم بیکا بیا پتا اسألک بالذی رد علیک بصرک زه سوال کوم ستانه په نامه د هغه الله چې هغه واپس که تا ته نظر ستا شاتن یو ګډ یو ګډ دنه غواړم چې چرته خرڅ کم او په هغه پیسو زه خپل مقصد ته ورسم اتبلغ بها چې زه ورسم په دې شات او په دې ګډ فی سفری په خپل سفر کې مقصد ته وقال اصل کې دا دی فقال خو د یو روایت کې و راځي نو وقال دې ړانده ورته ووایي چې بلکل زړوندومه قد كنت اعمى زړوندم فرد الله بصري الله واپس کړی ما ته سترګې وفقیرا او زه فقیر غریبم فاغنانی الله الله زه مالدار کړم شات مات یو ګډ مال مسافر په یو ګډ بسکه هلته خو ګډان دونه ګران نو ډیر چې څومره الی والا فخذ ما شئت والا هغه چې ستا خوښی فوالله قسم په الله چې لا احمدک زه به صفت نه کم ستا الیوم نن ورځ لشیئن د وجې د پرېښودو د یو شي نه اخسته چې تې واخلې لله د الله دپاره ریاضه یو سړی دله راشي ورته وایي چې څه الې واله خو هغه معمولي څیز والي او ښه شی وانلي نو ته د هغه تعریف کوې که نه چې هلکه ګوره ښه سړی و هغه معمولي شی یې واغسته خو ښه ښه شی نه پرېښودل او چې داسې چې هغه ښه ښه والي نو بیا پس خلک بد وایي نو دیم ورته وایي چې څه الې هغه واله او چې څه دې واغشتل که ښه شي نه دې پرېښودل زه به ستا تعریف نه کوم چې پلانې مړه ډېر ښه دغه و هغه ښه شی زما نه وانه غشت لا احمدک زه به ستا حمدونه ویم الیومه نن ورځ لشیء د وجې د پرېښودو یې د یو شي نه اخسته چې تې والې لله د الله دپاره چې سالې واله او ته وایي مبارک دې شه زه ملایکه یم نه مې ګټ ته ضرورت شته او نه بل څه ته امسک مالکه وساته د ځان سره د خپل مال فانما ابتلیتم یقینا ستاسو د درې واړو امتحان وشو فقد فقد دلته دوه نسخې دي ښه عامه نسخه داسې ده چې فقد روزیه عنکه فقد روزیه عنکه یقینا رضا کړی شو الله ستانه رضا وکړی شو ستانه خو که دلته ستاسو خیالي نو الله ټکې شته نو چې الله شته نو بیا به دا روزیه نه وایه فقد رضا الله عنکه الله ستانه رضا شو وسخطه او ناراضګي وشوه علی صاحبیکه ستا هغه په دوو ملګرو باندې هغه ستا کوم دوه ملګري شو د هغوی نه الله ناراضه شو دا هم درې کسانو او د بن اسرائیلو نو په دې کې هم ذکر د چا راغی د بن اسرائیلو